تتمه د خاتمه د صورت اوس د دې دانه شروع کیږي دا خاتمه د صورت ته اخر کې څه ذکر کیږي اول زجر ذکر کړي او مشرکین ته او پاغي زجر کې با د هغه مختلف اعمال او سلو فتیو پر کفر لګیږي او بیا د هغه نه پس به تخویف ذکر کړي مشرکین ته په سبب د شبهات او شرکیو باندې او د هغه نه پس به بیا اخیری خلاصه د صورت ته بیا راو باسي چې عالم الغیب الله تعالی دی د الله علوم ته څوک نشي رسیدي د الله قوت ته څوک نشي رسیدي او بیا بالکل په اخر کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي او توحید به کوم د توحید دعوت پور کوي اخر کې بیا دا وي اف حسب الذين كفروا آیا ګمان کوي یا کسان چې کافران دي ان يتخذوا عبادي چې جوړ بکی بندي ګان زما من دوني غیر زمانہ اولیاء اولیاء معنی متصرفین زمانه غیر نور کارکون کی نظام چلون کی دوی نیتی الله وای زمانه غیر نور او اولیاء او نظام چلون کی جوړی ان اعتدنا یقینا مونږ تیار کړل جهنم جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزلا زائد من مستیا کافر ته مل مستیا جوړ کړی دا هغه څه چې دا جهنم دی تخفیف او خروی شو قل ورته وایا هل ننبئکم دا اوس زجر دی آیا خبر در کم تاسو ته بالاخسرین اعمالا پاغه ډیرو تاوانی باندې اعمالن د جهاد تعملونه ډیر تاوانی عمل والا سوق دی الذین کسان دی ضل سعیهم چې خطبا د کوشش تدوی ختم د بے فائدې دی فل حیات دنیا په ژوند دنیوي کې وهم یحسبون او حال دا چې دوی ګمان کوي انهم یحسنون صنعا چې دوی خیرسته کار کوي الله تعالی وی تبا هغه خلق تی ډیر تاوانی هغه خلق تی چې داغه خیال داوی چې ما ډیر خدین دی زما ډیر خلاره ده زما ډیر خامل دی خو په حقیقت کې اسم نوی په حقیقت کې اسم نوی دا په ټولو هغه خلق باندې لګیږي چې هغه جهل کوي پس کې جاهلان وی خو په شرک او په کفر کې کفر او شرک کوي او بیا پکې جهل وی الله وی دا جهل نه دی معتبر په ضرورت د دین کې جهل سره معتبر نه دی علی رضی الله عنه وای د آیات مصداق خوارجم دي ځکه خوارجم دا خیال وی چې موږ دین د ټولو نه خده خو لیکن دا خبره چې په حقیقت کې دا څه نه وی اولایک الذین کفروا دا کسان چې دي کافران دي بی آیات ربهم پایاتونو در خپل باندې د خپل رب د آیاتونو نه انکار کړی دی ولقاء یو د ملاقات د الله د آخرت نه فحبطت اعمالهم نو برباد دي عملونه دوی فلا نقیم لهم نو موږ نه ودرو دوی ته یوم القیامت فورز د قیامت کان وزنن وزن اے د دوی وزن موږ نه ودرو یعنی تل ورته نه ودرو نو اول الله تعالی خو چې د هر چا عمل به تل لیکيږي مطلب دا دی چې نه وزن خو به وی وزن به څه وزن نه دا هیڅ وزن نه دی دا بے فائدې وزن دی دا سپک وزن دی ذالک جزاؤهم جهنم دا بدل دوی دا جهنم دی تر هغه پورې دا شریعت څه کیږي وای دا قانون نه ګرځي الله وای دا دومره سپک ته وګاڼو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل کوي موافق د شری کانت لهم جنات الفردوس دا هغه د پارا جنت جنتونه د فردوس نزلا ملمستیا دا هغه ملمستیا جنتونه د فردوس دي فردوس څه شی دی نو هغه د جنتونو کې ټولو نه اوچت جنت دی یو نه دی ګڼ دی ښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ام حارثه را له ام ربیع او ورته وی چې ما زوی چې شهید شوی دی نو زه او جاړم هغه جنت ته تللی چې د خوشاله شم او که جنت ته نه تللی چې د پیو جاړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی وی انها لیت الجنه دا یو جنت نه دی و انها جنان دا ډیر ګڼ جنتونه دي و ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلى استاد وی چې د اغلوی فردوس تر رسیدلې فردوس جنت ته الله تعالی د عرش تلان دي او بیا د اغین نهرونه د جنت راوتی نور جنت ته تللی ښا خا خالدین فیها همیشه به دی پاره کې لا یبغون عنها نه بلټی داغینا حولا طرف دوتو اے دوتو کمالار بنګوري چې دی و چې داغینا بل خلاصم قل ورته وایا اوس دا میانس کې خو تخویفات ورکل بشارتونه ورکل چې څوک د صورت کهف مضمون منی لیکن څوک چې نه نه منی هغه ته تخویفات ورکل چې څوک منی هغه ته بشارتونه ورکل اوس دا غینه پس قل لو کان البحر مدادا دا اوس په اخر کې بیا د الله تعالی د علم چې عالم الغیب الله وی دی مخه قل ورته وای لو کان البحر کچرتشی سمندر مدادن مدادن سی مونږ ورته سیایي وای تاسو ته سوای خدای خبره لیکل کې پکې ها سی لکلمات ربي د پاره د کلمو درپستا کلمات درپس دي هغه قدرتونه درپ دي جزئیات د علم د الله تعالی دي د هغه د پاره شي د هغه د پاره غسی شي لنفد البحر نو خامخا سبشی ختم بشی سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی مخکې د ختمېدو د کلمو د علم درپستانه د جزئیات د علم درپستانه د قدرتونو د علم درپستانه هغه نه مخکې برا سمندر ختم چې هغه نه ختميږي ولو جئنا بمثله مددا اگر کوم راوړو د دې عمر نور دوی ته مددن په اعتبار د مدد سره اگر که نور مو سره د سمندر راوستې شي او بل دا کې براشي يمده من بعد سبعه ابحر ما نفذت کلمات الله کو سمندرونه د دنیا خدا ټول دنیا باندې کم سمندر ته دا یو دی خدا ځای په ځای ښکارا دی بیا د نمونه بدل دی دا بحر الکاهل دی او دا بحر فلان دی دا نمونه چې بدل دی دا ځای په ځای ښکارا کېدو د وجنه ګنې دا نور ټول یو سمندر دی بحر محیط دی کداغه شانته و سمندرونه الله یو سره نور شي بیا به هم زما علم باندې احاطه نه کړی شي زما علم دومره لوی دی نو په دنیا کې بس وکړو چې زما علم محیط راګیر کې نشته دی ها قل ورته وای انما انا بشر مثلکم یقینا زه خو تاسو نو دوی وی چې ها دا تبیا کوي چې مطلب دا دی تعالی الله ټول علوم نه دی راګیر کړی نو جواب یې ورکړي انما انا بشر یقینا زه خو بشر یم او اثبات تر رسالت دی مثلکم تاسو غوندې یوحا الیه چې وحی کول شي ماته د څه خبرې انما الهکم اله واحد چې چې معبود تاسو مددگار تاسو ها حاکم تاسو دا الہ واحد الہ یو دے معبود یو دے مطاع یو دے حاکم یو دے او څه دے مددگار یو دے فمن کان یرجو لقاء ربه نو هغه څوک چې امید لري عقیده لري د ملاقات در خپل نو فلیعمل عملا صالحا عمل دې کوي عمل موافق د شریعت ولا یشرک بعبادت ربه احد او نه شریکي په عبادت در خپل اسو د الله سره د په عبادت کې څوک نه شریکي نو دا مطلب چې په اخیری د خلاصه د سورته کاف ته وی چې ولا یشرک بعبادت ربه احد عالم الغیب یو الله متصرف یو الله نو معبودم یو الله لہذا عبادت د چا کو د یو الله تعالی کوا سوره کهف ختم شو په سوره کهف کې اول مقدمه او ترغیب ال القران او زواجر منکرین تا او بیا دا غینه پس اولنې بابو په اولنې باب کې څه ذکر کول دوا واقعات ذکر کړل د عالم الغیب یو الله دی اصحاب کهف ته وګرا غینو متصرف یو الله دی وګرا اصحاب کهف نو عالم الغیب یو الله دی وګرا رسول الله صلی الله علیه وسلم تم د سبا پته نو او بیا درته وی چې راشه قران ته متوجی شه خود قران په لار کې رکاوټ یو دنیا دا نو د دنیا درته درې دغه ذکر کړل چې دنیا نقصانی شی دی دنیا په دنیا کې د عذاب سبب ګرځي دنیا فانی ده او د دنیا اخی اخی د اخرت ته عذاب سبب ده دا درې خبرې ذکر کولی بیا درته وی چې او په بل چا پته مزه که په خطا کې په بل چا پسې لاړ نقصان کی آدم علیه الصلاۃ والسلام خطا شوو خو لیکن نقصان شو کو نه شو نو دغه شانتی دان ساته دا غې نه ورسته ته بیا دویم باب راغی نو په دویم باب کې درته وی عالم الغیب یو الله خضر علیه السلام علم غیب نه لرلو موسی علی السلام علم غیب نه لرلو عالم الغیب یو الله تعالی متصرفین هم دانو دارنګ عالم الغیب یو الله ذل قرنین نو عالم الغیب متصرف یو الله ذل قرنین نو تر اخیر کې چې تکله دا خبره وکړه دایره تفصیلورو دغه سره واقعیات سره سلورو نقلی دلایل سره دا خبره ثابت کړه نو بیا ته وی چې راشه دا اومنه که اوس نه مانی او بل څوک متصرفین او بل څوک د نظام حقدار ثابته نو بیا یاد ساته چې بیا ما جهنم مل مختیا تیار کړی دا کدی و مانه نو بیا جنت الفردوس ته او بیا په اخر کې درته ویلی چې دا عالم الغیب دا الله په علم باندې سو کې حاصل نشي کوله او په اخر کې ته ویل چې راشه وی معنا ولا یشرک بعبادت ربه احد امتیازات په صورت کې سو امتیازات په صورت کې هو یو واقعه دا صادقه هوا دا امتیازات په صورت نه وا دویم نمبر په صورت کې امتیاز دا هغه د دنیا په مثال کې چې د دوو کسانو کوم مثال پیش کړو هغه د امتیازات نه وا د خضر علی السلام واقع د امتیازات په صورت نه وا د ذوالقرنین واقع د امتیازات په صورت نه وا او سلور فتاوا ته کم په دغه مشرکین باندې ولګې دي د کفرو کفرو چې دغه نه پس ته بل څوک مددگار جوړي بل څوک متصرف جوړي نو ال کافر دي نو سلور پیری په فتوی ولګولې په دې باندې دا تاسو سورته ته ختم کړو سورته کهف په دې باندې ختم شو